والضاد من حقته إذ لدراس من ايسر او يمناها واللام ادناها لمنتهاها معنى دا دا اول زه د مواضع د لسان نه داغه اول مخرج درته ذکر کړي دا اوس جبه شروع شو مخکې درته سحور ذکر کړ د مارای حلقه او د جبه والقاف او قاف چې ده اقصى اللسان دا د اقصى لسان نه ادا کیږي فوق فوق معنا څه ده یعنی د بره تعالونه اقصای لسان د جبې اخیره ایسه چې بره تعالو سره ولګي یا فوق یعنی د جبې هغه بره طرف او جړ دواړه ته صحیح دي مرا رستو وایي دا ثم الكافو او بیا چې کاف ده اسفل نو دا د کم ځای نه ادا کیږي دام د دا اقصای لسان نه ادا کیږي خو اسفل من مخرج القاف لاندې د مخرج د قاف نه ابر طرف نه ادا کیږي دا لګلان د طرف نه ادا کیږي یا من اسفل الحنک دلان د حنک نه ادا کیږي تالونه معنا کوم دا ها والوسط دا اوس دویم زید امخ کې خو اقصای لسانو کنه اوس وسط لسان لا خبر را جب منزله والوستو د جبه منز نه څه ادا کیږي فجیم الشین یا جیم شین یا دا د وست لسان نه ادا کیږي جبه منز اوس دریم زه حافه لسان دا حافه ده تاسو ویلي مخارج ضرورت نشته د نږدې حافین لکه ادنا حلق خلی ته نږدې حلق نو ادنا هدا نږدې حافین خلی ته لمنتهاها دا قاف ادا کیږي د اقصا لسان نه اے اقصا لسان خو ډیر لوی دی د دې ټول نه ادا کیږي وینا فوقو په دې فوق کې بدل البعض ده دا د اقصى اللسان نه نه نه نه ټول جنگ نه ادا کیږي بلکې هغه اوچت حصے نه ادا کیږي د جبه د جړ اوچت حصہ صحیح شو بر وزن الو کنه وزن نه برابر ها تاسو په دې پوه شوي کنه خدا اول قول بهتر ده چې د فوق نه مراد څه شي د جبي برا جړ دا صحیح ده ځکه دا بره تالو هر چا ته معلوم دی چې تاو چې د جبې د جړ نه ادا کیږي نو د یو اندام نه حرف نه ادا کیږي هغه بل سره لګي چې تاو د جبې جړ پته ولګي چې جبې جړ بره لګي نو بس ادا کیږي دې دویم لا ضرورت نه بیا وای ثم الكاف اسفل دې مطلب دا دی چې مخرج د کاف د اقصای لسان نه اے مخرج د کاف مقصای لسان دی خو اسفل د جبه د جړ لاندې نه حصہ هرنه نه وجهګه باندې لاندې نه حصہ ها کچارته د هغه ځای کې د فوقونه مراد بر تعلق نو د اسفل نه مراد بلاندې تعلق شي حصہ لاندې حصہ د تعلق دا تعلق به راکنه نو دا اوچت ایسا دا ور پسې دا لاندې کته ایسا دا سره راځه پوښه کوی نشو دی دوالو ته ویل کیږي قاف او کاف ته لهویین ځکه دواړه د څنګه ادا کیږي دلته کې د لهات نه ادا کیږي څنګه ادا کیږي لهات او لهات دو معنی دي یو لهات اللحمه المشرفه دې ځکه اوله غونته غوخه ده اکور خونتی کنه زرا ځوان دی دلته ولا کولاو کا ستا خو زمو د ګوتې عمره ده نو واته کرخې چې یو ځای کې نو دا څه شی دی ویل لهات وي یا لهات څه ته وایي اقصى الفم اقصى د خلی اخره حصہ نو دې دوه ته د دیو جن حروف لهاتیه وای سو ورته ویخي اوسترګي دې سره کو دي کنه هله دې ویخته کته یو شل قسم اوخره کنه او وای چې زه ویخم تا سره څوک نه مانی ته ګوره کنه والوست فجيم الشين يا او وست لسان نجیم شین یاد کیږي امام مهدوی صاحب ذکر کړي وای ټولو کې اخر کې پکې شین دی هغه سو کوئی چې هغه ترتیب قائل دي دي ته حروف شجریه وایي څه شجریه او شجریه ورته ځکه وایي چې دا ادا کیږي د شجر الفم نه د سنه شجر الفم سره وای دوه معنا غانې دي یو معنا یې دا ده منفتح الفم د خلی دن نه دا کم خالی زید کنه کولاو هم دې ځکه ادا کیږي او دویم مجمع اللحین ته ویل کیږي دا کم ځای کې چې دا دوه جامې دا دا اے یو جامه دا د ماته وګورئ یو دا دا دا دوه دلته یو ځای شو دې ته عنفقه وایي څه ورته عنفقه نو دا دلته یو ځای کېږي که نه نو دې ته ویل کېږي څه شی نو اوس د تفصیل د مضمون به کله خلا داسې تاو کا او کله به مو داسې تاو کا مزي ټول پوهیږي مولیان را لناستي مولیان اپن شي ها اوس به تاسو وایي چې مولیان مولیان وي مولیان ولا خدای جوید نه ورزي هغه مولیان نه یادو هغه مولیان یادو چې قران هم سم وایي صحیح ده اوس خوشاله یا د متقدمینو مليانو کې ایزه اخوا چې به کوم عالم هغه به قران سم وي صحیح ده والضاد من حافته ازولیا اوس ما معنا سوکا دا دوات ادا کیږي د اقصا حافینا اوس به یو سړی په ما سوال وکي چې دا د کوم ځای نه ویل اقصا حافه دا خو مصنف نه دی ویلي مصنف سوې وضاد من حافته دوات ادا کیږي د حافه لسان نه دا تا به د اقصا لفظ د کوم ځای نه زیات کو په سوال پوهېدل نیم جواب دی او په غوږ کې ګوتې وال په سوال پوهېدل مشکل دی چې ته پرې پوه شې څه مې وایي سوال کولی شي چې سوال دی وکړو که نه نو کېدای شي چې انعام هم تا ته میلاو شي د دې مرګري د طرف نه هغه چې ما نه تمه کینو بیا نه ملایږي ها ته سوال کولای شي اگر چې سوال حرام دی ها ناستم سیبوي او نفدوي دواړه اله مخامخ څوک بسوالو کی اوایا مونږ وې دا د حافینا دا کی خو اقصا حمدا دې بګې د کم زنه راويست دا اقصا لفظ نو چې دغه سوال بیا په امتحان کې راشي بیا مال وای پرچا دې ګرانه جوړه کړې و او جو زما وازم ناشته او زی بیا مو هم بیا تاسو غوګ نه کیدای نو زه سوکم او څوک پکې وای ګران دی څه شه دی تجوید کې کوم ځای ګران دی مړه ګران خدا دې چې تا ته سوی ورشه سار نه تر ماخامه باندې بټی کې ګوټ کې ها تجوید بند ګران وې او چې نور لناس وې خولې نه نه بایده الستونی کې د خپل ور کړی وا پنسا کې د لاس ور کړی دا به مونږ ویلې چې څه شي دی ډېر غریب به تکلیف ته پکې د لبريږي اتر دین پکې لګولي سره اوشنه لټونه دي پکې بنديږي نه د الله په فضل سره روان دي چليږي لاندې فرش مزیدار دی وبونم پکې کله کله ګټو کوي لکه چې ګټ کوم دا شو تاسو وکړو ها نعمتونه دي کنه دي دا ګران دی نه نه دی ګران ګران د دنیا کارونه دي ها ورنه محروم بشه ګران ورله نه وایي جواب ززکه کوم چې بسوال نه یې پوي شوی څوک بسوال پوي شو جواب ادا دی مصنف رحمه الله حافظ ذکر کا او دا غي حصے ذکر نه کا چې کم ځای نه دعا ادا کیږي خو په لام کې سوې واللام ادناها اے لام د ادنای حافظ نه ادا کیږي نو چې ادنا څه ته ویل کیږي نږدې حافه نو د نږدې په مقابله کې څه ها لری نه لری نو لری د عربی کې اقصا وای هغه نه معلومه کا صحیح شو لکه قطار کې کسان ولاړی دا سه لاس کسا او ته الکا اول دی نږدې کسته لس روپۍ ورکا نو ته صرف دی نږدې کسته پیسې ورکې کاږي خیره پورې به ورکې ټولو لا ټول لا دین خپل معلومه شو اول د ته پیسې ورکا انور ته د نه پاس ورکا هغه نو وی چې ورکا پیسې خپل د خبرو نس شو معلومه شو بل خبره دا ده مصنف رحم الله وی از ولی الادراس دا حافظ کله ته درې یوځی شي ادراس سره چې کوم حافظ هغه اقصای حافظ کنه وشګه پوی نشو نمره غدم پویږي نو ته وظیفه خو نه خوري د ګس طرف د ادراسو سره یا د خي طرف نو اول خیمه کول بکاری ک ګس ها کړای چې چې کومه باچه الله پیغمبر چې به وکار کولو نو تیامن به کولو خیبه مخ کې کولو نو دا دول ایثار ذکر کو دا د غسل ذکر کو جواب دا ده چې د ګس طرف نه آسان ادا کیږي ځکه دا مخ کې کو تاسو ویلو کنه دوات ګس طرف نه آسان ادا کی ویګه کنه ویګه لکه دلته کې نهایت القول المفید وعلى سوی خروجها من جهه اليسرى اسهل د ګس طرف نه آسان ادا کیږي واکثر استعمالا او ډېر استعماليږي د ګس اگر چې مونږه دواړو نه ادا کو مزید طالبان زمونږه څه کوي دواړو طرف نه دوا ادا کوي تاسو په دې باندې پوېږئ دا کومه خبره چې ما وکي حجي از ولیا دا د غوګونو سبق ته دی کله حافظانو مفیزانو پته نه لګي دا غو د سترګو سبق نه دی او ریدو والا سبق ته ایز ولیا کې دا کم الف چې ده نو آیا دا د تسنیه الف ده کده اطلاق الف د اطلاق دی ته ویل کیږي چې په اخر کې اس زیات شي د وزن برابرو لپاره لکه ته چې نه په اخر کې تا نه قربان شما ها دا خدا نه دی غلګه شیر خدا کنه ها نو د اخر کې چې आवाज وکړ کو نو وزن به برابرولو نو الف د اطلاق دی د پاره آیا دا وزن د برابرولو د پاره ده کنه د دې معنا د تسنیه ده نو څوک وای دا الف د اطلاق د پاره ده او څوک وای نه دا الف د تسنیه ده کله چې یو زیش ته حافظ دو دي حافظ دي هی طرف ته او دس طرف ته از ولیا کله چې دا دواړه یو زیش شه دواړه حافظ نو حتی حافظ خو یو ذکر کړي دا خو پکار د چې تاسو ویلې حافتې دې ویلې نو دا تسبیح دا خبره داسې وزندار نه ده بیا دا حافه بسنګ وایو اے جعبری صاحب ذکر کړي وای دا به حافه په تشدید دفع مضاعف ته صيغه مذکر ده که مؤنث ده مذکر ده که مؤنث به وليت شي ها نو دا مذکر ده او فاعل مؤنث ده یعنی ضمیر پکې چا ته راځي دي حافظ او حافظ مؤنث ده نو دا څنګه چل اخو مطابقت پمند ضمیر او د مرجع کرانو له جواب دا ده چې هغه حافین مراد جانب ده او جانب مذکر ده اذ ولیا الجانب دا جانب او عرف د جبی او یا اغي د مضاف الیه نه تذکیر راغسته کله کله داسي د مضاف الیه نه یو اسم تذکیر راواخلي لکه قران کریم کې راځي وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها اتینا بها بها ضمیر مثقال ترازی د مثقال مذکر ده مثقال تانیث راغسته د مضاف الیه نه حبتن دا کله کله کیږي په دې بازي خلک کوي ها چا دا ویلي اے از ولیا لدراسه دا داسې ده خان لدراسه څنګه به دا اصل کې ده الادراسه څه شه دي او بیا پکې لدراسه ویل شوې دي نقل شوې ده دومره بس زده کې چې لدراسه دي ها حاجی بعضی وای دا الادراسو ده څه شه ده او دا خبره صحیح نه ده معنا یې ای داسې کوي کله چې نږدې شي دا ادراس نو ادراس نږدې کیږي اے دا غاخونه نږدې کیږي بر جامه خوځي نه نو دا بر جامه خوځو لاندې خوځي بر خوځي دا صرف د پوه شوي کنه نو څوک چې وای دا فاعل د ادراس یعنی فاعل ورنږدې شي حافظه دا دا ادراس ورنږدې شي حافظه ادراس خو زینن د دې وجنه حافظه ورنږدې کی ادراس غریبانان په ځای ولاړ دي اي کسان نشته نو ستار اوریان دي ها څوک په دې باندې پوه شو په دې شعرونو باندې او نور د دوات باره کې خبرې شوې وي علامه شاطبی صاحب مو یو هو لدیهما یعز وبالیمنا یکون منقلب